دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت چې په نننۍ خپرونه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لیکونه چې پادشاهانو او امیرانو ته استول هغه به وڅیړو خو په مختصر ډول کله چې د حدیبیې صلح ترسره شو وضع آرامه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ پاچاهانو او د عربو امیرانو ته خطونه ولیکل او هغوی په حکمت او ښه اسلوب اسلام او د الله لارې تره وبلل پیغمبر علیه السلام وسلام دې کار ته ډېر توجه وکړه او هر پاچا او امیر ته د هغې د حال مناسب او لایق استازی غوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې یا رسول الله پاچاهان د مهر نه پرته لیک نه قبلوي په دې اس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپینو زرو مهر جوړ که چې پرې لیکل شوي و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې لړ کې دحیت الکلبی د روم پادشاه قیصر ته واستو عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه یې د فارس پادشاه کسرا ته واستو عمر بن امیه زمری رضی الله تعالی عنه یې د حبشې پادشاه نجاشی ته واستو او حاطب بن ابي بلتعه یې د سکندریې پادشاه مقوقس ته واستو نور استازیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ول چې هغه نورو امیرانو ته استولي ول علامه ابن سعد رضی الله تعالی عنه په خپل طبقاتو کې لیکي چې تر ټولو لومړی استازی رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشي ته ولیک او هغه ته یې دوه لیکونه ورکړه تر څو یې نجاشي ته ورسوي په یو لیک کې هغه د اسلام لورې ته رابللی و او په بل لیک کې د قرآن آیتونه لیکل شوي ول کله چې نجاشي ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکونه ورسېدل هغه یې واخیستل په خپلو سترګو یې کیښودل او د ادب او د احترام په دود د خپل تخت څخه راکوز شه بیا اسلام قبول که او د شهادت کلمه یې وویله عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله عنه د فسپا دوشا کسرا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیک سره ورسید د فارس پادشا کسرا چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک ولوستو چې په هغه کې هغه ته د اسلام بلنه ورکړې شوې ده نو په ډیرې بیادبي او په کبر سره د محمد رسول الله لیک وشلوه او ویې ویل العیاذ بالله زما غلام ماته دا ډول خط لیکلی کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ناوړه چال چلند څخه خبر شو کسرا ته یې ښیرې وکړې او ویلې ای الله د کسرا پادشاهي دړې وړې کړې او الله همداسې وکړل همداراز حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه یې د سکندریې مشر مقوقس ته د یو لیک سره واستو د سکندریې مشر ته چې کله د محمد رسول الله لیک ویده وی ویل خیر به شي ولې اسلام منلو ته غاړه کینښوده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا بدبخته په خپله پادشاهي غره دی حال دا چې پادشاهي پایښت او بقا نه لري همدارنګه دحیت الکلبی رضی الله تعالی عنه یې د روم مشر قیصر ته واستو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هم یو لیک وسپاره هغه لیک چې په هغه کې قیصر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام بلنه ورکړې وه هغه هم اسلام منلو ته غاړه کینښوده او د هغه قوم د قیصر او د هغه د پادشاهي په اړه په تشویش او په اندېښنه کې پریوتل او شجاع بن وهب اسدی رضی الله عنه حارث بن ام شمر غساني ته د یو لیک سره ولیږه کله چې هغه ته لیک ورسېده لیک یې ولوست او په ځمکه ګذار کړه او ویې ویل زما پادشاهي زما څخه هیڅوک هم نشي اخیستلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې په اوریدو وفرمیل بادشاهي یې خرابه او تباه شوه نو هغه کسانو چې د پیغمبر علیه السلام وسلام بلنه ومنله الله رب العزت هغو ته عزت د دنیا او آخرت ورکه او هغه کسانو چې د پیغمبر علیه السلام وسلام لیک ته سپکاوی وکړه او د پیغمبر علیه السلام د استازو بلنه ونه منله الله هغوی په دنیا او په آخرت کې ذلیله او رسوا کړل په دې ترڅ کې قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت د حدیبیې د صلح په وخت کې الله رب العزت د هغو مؤمنانو څخه خوښ او راضي دی چې تاسې سره د ونې لاندې په مرګ بیعت کوه الله رب العزت د هغوی په زړونو کې په اخلاص پوهیږي نو په هغوی یې د خپل له طرف نه سکینت او اطمینان نازل که او نږدې فتح یې ور په برخه کړه او ډیر غنیمتونه یې ور په برخه کړل الله رب العزت غالب او حکمت والا دی د دې لویې فتحې او غنیمتونو پایله څه شی وه د خیبر غزا وه خیبر چې د مدینې منورې په شمال کې اویا میله لرې پرته سیمه وه هغه د یهودو سیمه وه چې د هغوی مضبوطې قلاګانې او چوڼۍ په هغې سیمه کې وي پیغمبر علیه السلام وسلام غوښتل چې د یهودو له لورې ځان مطمئن او په امن کړي نو پیغمبر علیه السلام وسلام چې کله د حدیبیې څخه راوګرځېد ځنډ وروسته د خیبر په طرف ووت پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل لښکر سره چې څوارلس سوه پیاده ول او دوه سوه سپاره ورسره ول د خیبر په لور راهي شو او هغه مسلمانانو ته د خیبر په غذا کې د ګډون اجازه ورنه کړه چې په حدیبیه کې شریک شوي نه ول په دې لښکر کې شل صحابیاتې ښځې هم د مریضانو د تداوي او د زخمیانو د علاج او د جنګ په دوران کې د خوراک او څکاک د تهیه کولو لپاره تللې وي شل صحابیاتې هم په دې لښکر کې وي د لارې په اوږدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه وغوښتل چې خپل خپل راوړي طعام یو ځای ته راجمع کړي کومه ډوډۍ چې ځان سره راوړي هغه د یو ځای ته راټوله کړي خو ټول اراجو کړی شوي خوراک یوازې ستوان ول رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول لښکر په مړه ګیډه خواړه وخوړل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پولو ته ورسید د الله رب العزت څخه یې د خیبر غوښتنه وکړه او د خیبر د اوسیدونکو له شر څخه یې پناه وغوښتله کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم قوم د جنگ اراده درلودله تر هغې پورې به یې پرې حمله نه کوله تر څو به چې سبا شوی نه و که د سهار اذان به یې واورېده حمله به یې پرې نه کوله او که اذان به یې تر غوږو نه شه نو حمله به یې پرې کوله کله چې سهار شو د خیبر له لورې د اذان اواز رانغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سورلي سپور شو او صحابه کرام هم خپلو خپلو سورلیو سپاره شول او په خیبر د حملې لپاره روان شول په لاره کې ورته د خیبر څخه څه خلک په مخه ورغلل، کله چې هغوی رسول الله او د هغه لښکر ولید، په حیرانتها سره یې وویل، محمد او لښکر یې او په دې سره په تېښته تېښته وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر په ویلو سره دا ویل چې خیبر رنګ شو، موږ چې کله د کوم قوم ساحې ته ورشو بیا د هغوی خیر نشته. نو اوس د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ د یهودو ترمنځ مقابله او مبارزه او جنگ شروع کیږي چې په مسلمانانو کې لومړنی مبارز او کامیاب قومندان حضرت علی کرم الله وجهو دی دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خیبر په قلاګانو باندې حمله وکړه او یوه قلا به یې بلې پسې فتحه کوله تر دې چې د وتیح او سلاسم برجونو ته ورسېدل صحابه کرام دا د خیبر غښتلي او قوي برجونه ول څه د پاسه لس ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا محاصره شو بالاخره مرحب نومي سړي چې د یهودانو مشر و توره په لاس مقابلې ته راووت او شعرونه یې زمزمه کول چې مفهوم یې دا دی د خیبر اوسېدونکو ته څرګنده ده چې زه مرحب یم اسلحه په لاس یم زه د جنګ اتل او د جګړې خورا زیات تجربه لرم د الله د دې لوی دښمن د مقابلې لپاره حضرت علی کرم الله وجهو ور وړاندې شو او دا شعرونه یې زمزمه کول زه هغه څوک یم چې مور مې حیدر نومولی یم زه لکه د ځنګل د زمري په څیر وحشتناک یم زه د ټولو جګړه کوونکو ځواب په ښه توګه ویلی شم لکه څرنګه چې خرڅوونکی په لویه تله تول کوي او د دې سره په مرحب مرګوني حیدري ګزار وکړ او د هغې سره د مرحب زغره او اوسپنیزه خولۍ او د هغه سر پرې کړل له دې وروسته د مرحب رور یاسر د مقابلې لپاره را میدان ته شو د هغې د مقابلې لپاره د مسلمانانو څخه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه ور وړاندې شو د سختې مقابلې وروسته زبیر رضی الله تعالی عنه وتوانید چې هغه له منځه یوسي او ختم کړي په دې مهال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تره او ماما دواړه دې در نظار شي او ورزیاته یې کړه لکل نبی حواری و حواری الزبیر د هر نبي لپاره یو حواري مخلص او وفادار ملګری وي او زما حواري زبیر دی مسلم او بخاري نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ولیک د رسول الله بیرغ په لاس کې و سخت جنګ یې وکړ خو د فتح یې پرته بیرته راستون شو بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ یې په لاس کې و هغه هم ډیره سخته جګړه وکړه چې د لومړۍ جګړې څخه خورا زیاته سخته وه خو هغه هم د فتحې پرته بیرته واپس راوګرځید کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې پیښو احوال ورکړل شوې فرل سبا به بیرغ داسې یو چا ته سپارم الله رب العزت به د هغه په لاس خیبر فتح کوي داسې یو سړی دی چې د میدان څخه تښتیدونکی نه دی الله او د هغه پیغمبر سره ډیره مینه لري او په زوره به فتح کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې وینا پر اساس ټوله شپه خلکو دا بحثونه کول چې دا نیکبخته سړی به څوک وي ابو هریره وایي چې عمر رضی الله عنه وویل ما هیڅکله هم د مشري او امارت آرزو نه ده کړې مګر په دې ورځ علي په دې شپه له دوی سره نږدې خپله اوښه کینوله او هغه په دې شپه مریض و په سترګو کې سخت درد و کله چې سبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ راووښت او وی فرمایل علی چیرته دی ورته وویل شو چې علی د سترګو څخه شکایت لري رسول الله وفرمیل راویوی حضرت سلمه رضی الله عنها فرمایی زه ورپسې لاړم د لاسه مې راونیوه رسول الله ته مې راورسوه رسول الله ترې پوښتنه وکړه څه چل دی ای علي علي ځواب ورکه په سترګو مې دومره درد دی چې خپل مخ هم نشم لیدلی سلمه رضی الله عنه وایي زه ورپسې ولاړم د لاسه مې راونیوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې راورسوه رسول الله ترې پوښتنه وکړه څه چل دی ای علي علي ځواب ورکه په سترګو مې دومره درد دی چې خپل مخ هم نشم لیدلی رسول الله ورته وفر ماته رانږدې شه بیا یې په سترګو ورته خپلې مبارکې لاړې واچولې د هغې سره الله پاک داسې روغ رمټ که لکه هیڅ تکلیف یې چې نه وي لیدلی بیا یې ورته دعا وکړه او بیرغ یې ورته وسپاره او ورسره یې ورته وفرمی ولاړ شه او د هغوی سره په میړانه تر هغه وجنګیږه چې الله تعالی درته فتح نصیب کړي شاته راګوره په الله سوګند علي اسلامي بیرغ په لاس دې په منډه منډه میدان ته ورسید چې د یهودو کلا په بیخ کې خښ که په دې وخت کې یو یهودي د کلا د پاسه سر راوچت که او پوښتنه یې وکړه ته څوک هغه ځواب ورکه زه علي یم یهودي ویل په هغه ذات مې قسم چې تورات یې په موسی نازل کړی تاسې بریمن او کامیاب شوئ کله چې قلا ته نور هم ورنږدې شو په کلا کې میشت یهودیان بهر راووتل او ډیره ګرمه جګړه پی شوه یو یهودي پر علي ګزار وکه د دې سره هغه پرې تیز ګزار وکه او د کلا دروازې ته په ځان رسولو سره دروازه د ځان لپاره سپر کړه دروازه یې تر هغې مضبوطه نیولې وه تر څو چې الله تعالی مسلمانان کامیاب کړل بیا یې دروازه وغورځوله راوي وایي اووه تنو چې زه یې اتم وم د کلا دروازه د ځای څخه هم پورته نه کړای شوه هغه دروازه چې موږ اته کسانو نه شوه پورته کولی هغه حضرت علي یوازې نیولې وه او امام بیهقي د جابر رضی الله عنه په روایت نقلوي چې حضرت علی د خیبر په ورځ هغه دروازه چې مسلمانان ورباندې ورواوښتل اوچته کړې وه چې د جګړې څخه وروسته اندازه ولګېده چې نوموړې دروازه څلوېښت تنو هم اوچته نه کړای شوه د خیبر د خلکو یو تور حبشي غلام د خپل بادار رمه څروله چې د خیبر خلک یې ولیدل چې په اسلحو یې ځانونه سمبالول ورځنې پوښتنه څه کوئ هغوی ویل د هغه سړي سره چې ځان نبي بولي وجنګیږو د نبي کلام د غلام په زړه ژوره اغیزه وکړه نو خپلې ګډې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې یې وړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه ته څه وایې او څه ته بلنه کوې رسول الله ورته ویل اسلام ته بلنه کوم او هغه دا چې ګواهي ورکړې چې د الله پرته بل هیڅوک د عبادت او پرستش وړ نشته او دا چې زه د الله استازی یم او د الله تعالی پرته د بل چا عبادت ونه کړې غلام ویل که زه دا ګواهي ورکړم او په الله ایمان راوړم زما لپاره به څه بدله وي رسول الله وفرمیل که ته د ایمان په حالت کې مړ شې نو ستا لپاره جنت دی غلام د رسول الله بلنه ومنله مسلمان شو بیا یې ویل ای د الله رسوله دا ګډې زما سره امانت دي رسول الله ورته ویل د ځان څخه یې وشړه او کاڼي پسې وار کړه الله به ستا امانت څخه آزاد کړي غلام همداسې وکړل او ګډې د خپل سختن کور ته ولاړې یهودي پوه شه چې غلام مسلمان شوی دی رسول الله خلکو ته وعظ او نصیحت وکړه او خلک جهاد ته تشویق کړل کله چې مسلمانان او یهودان د جنگ په میدان کې سره مخامخ شول په شهیدانو کې هغه تور غلام هم و رسول الله خپلو مرګلو ته وفرمایل الله تعالی دې سړي ته عزت ورکه او خیر طرف ته یې راوست په داسې حال که چې تر اوسه یې الله ته یوه سجده هم نه ده کړې ما ورسره د جنت دوه حورې ولیدلې د څو ورځو محاصرې او جنگ په نتیجه کې د یهودو کلاګانې یوه بل پسې فتح شوې تر دې چې یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صلحې غوښتنه وکړه رسول الله د خیبر د خلکو سره په دې شرط تړون وکړ چې دوی دې په خیبر کې پاتې شي او د خیبر ځمکې دې کري او د غلو دانو او میوو نیمه مسلمانانو ته ورکوي د حاصل اخیستلو په وخت کې به رسول الله عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ورلیږه هغه به ټول محصولات به په دوه مساوي برخو ویشل کیدل یوه حصه به هغوی اخیستله او یوه حصه به مدینې منورې ته راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خیبر په غذا کې د سلام بن مشکم ښځې زیبنب بنت حارس میلمستیا وکړه او هغه ګډې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوخ کړی و په هغه کې زهر اچولي ول او پیغمبر علیه السلام وسلام د لاس غوښه ډیره خوښوله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوچته کړه په خپلو غاښونو یې لږ غوښه ترې وشکوله ویې خوړله دویم ځل لپاره چې راپورته کړه هغې غوښې په خپله آواز وکړ یا رسول الله انی مسموم لا تاکلنی انی مسموم ته ما یا رسول الله زه په زهرو لړل شوی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک پرېښود چې د دې په ترڅ کې یو صحابي رضی الله تعالی عنه هم په شهادت ورسید اول خو هغه ښځه رسول الله پریښې وه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځه قصصا ووژله د هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته چې کومه غنیمتونه ورغلي هغه د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی مجمعین په منځ کې ویشي او د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدک سیمې ته ځي بیا وادی قرا ته ځي او د هغه ځای اوسیدونکي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام ته رابلي او دا ورته وایي که اسلام مو قبول که مالونه او وینو به مو خوندي پاتې شي او باقی حساب به مو د الله سره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودو ته هغه مالونه ورپرېښودل چې د هغوی په لاس کې ول او نور مالونه مسلمانانو په غنیمت کې واخیستل رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه و کرامو غنایم وویشل او د کرنې ځمکې او د کجورو باغونه یهودو ته په دې قانع پرېښودل کله چې د تیما یهودان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه تړون څخه خبر شول چې د خیبر او فداک او وادي قرا د یهودو سره کړی و هغوی هم په همغه شرایطو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صلح تړون امضا که او په خپلو ځمکو او مالونو برقرار پاتې شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینه منورې ته راستون شو چې د دې نه وروسته بیا پیغمبر علیه السلام د هجرت په اوم کال سره د مسلمانانو مکې مکرمې ته ځي او قضايي عمره راوړي هغه به واورو انشاالله په بلې کې نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ